یو سلوی صفا د زاد الطالبین او په ذکر بعضی مغیبات کې سرورم نمبر حدیث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتين على الناس زمان نبی علیہ السلام وی خام خارا بشی په خلق یو زمانہ لا یبقا احد پات بنشی یو کس الا آکل الربا مگر خلون کې د سود سوق به پات نشی مگر هغه به سود نه خوري پایل لم یاکله کچه ته اون خوري دې دې سود لرا کوشش کوي ځان بچ کوي نو اصابه من بخاره او برسیږي غتا لګې د دې سود که نه خوري خو سود به او د خامخا هغه ګرد و غبار به ورته رسېږي که ته وایې زه خو سود نه رسېږي نه سودي به در سره په لاره رواني او ټکټ به دې وکړي لوګی یې بلا شي که سودي ګاډي کې به کېنې ګاډی به ته ودرې ته اوس وایې چې نه ځم ولې ما څه چل مسلمان دی ښې دې به وتل سودی بچې پخکړی ناس به چې اوس کا مل ما بشي زما کار نه چې اوس کوم به کار چې نس کې بیا ځه خامخا سیګه بکنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين بدا اسو پاتین دی ان الدين بشک دین بدا پیدا شوی غریب ناشنا وسيعود وزد بیا واپس شي بیا څنګه چې او پیدا ناشنا ته بیا بشي ناشنا اولم ناشنا او چانه په جان پیغمبر پاک راغه آشنا کې خلک دین سره اوس بیا ورو ناشنا طرف روان دي غربا هغه کسان دي چې اصلاح کوي د هغه سيزونو افسد الناس چې خراب کړي خلکو نوار کړي فاسد کړي خلکو من بعد رستو زمانہ یعنی من سنتي زما سنت خلکو ضایع کړي خلکو خراب کړي هغه خلک راشي او هغه زما سنت صحیح طریقې خلکو ته وخی او هغه ته لري کی لکه نن سبا خلک دا په نه کوي د جمعې شپه ده دا کلیزه ده دا جمعه ده دا سلويختی ده ها دا پنځمه ده دا عرس ده دا نظر ده دا د پیغمبر طریقه نه وا نو قربا راشي او د خلکو اصلاح وکړي چې دا د خلکو نه ختم کی او صحیح صحیح خیراتونه پکې چې وخت مخاص کوا چې سو وخت کیږي نو اوکا غریب سره احسان وکا د جماعت سره احسان وکا متاثرین سره احسان نو دا به غلط کارونه مکین وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وا بغلی دا علم پور تبک دا علم من كل خلف هر یو رستو لکه بدعات شرکیات چې خلکو کړي دا به ختمي وانتحال المبتلین او هغه درو د باطل پرستو چې کوم خلکو په دین کې درو جوړ کړي د ځان نه هغه به لری کوي وتاویل الجاهلین او لری کوي بعد دینا هغه تاویل د جاهلانو په قران او سنت باندې پويږي او ګوره خیر دې نظر په خپل نشه غسته خو بل دیال مار پکې نه وا هغه د لا اخلي هغه لا خپل دیالي ورکا نور به د لا خپل پیسې درګیا خیر دی دا تعویل کوي دا چا ویل خیر دی کدا د توحید سنت دا علما نه وي ان به خلکو په دې خلکو کمی عمل کولی الحمدلله شکر الحمدلله چې توحید او سنت علما پیدا شو شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله داغه شاګردان دا هغه بچی د بچو بچی او هغه د دین کار کوي او خلق پوهه کوي الحمدلله دعاګانې کوي د خلکو ته وي اے زنانو نارینو کوم غندونو کې موږ مبتلا وینل وقال النبي ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام والذي نفسي بيده زما د قسم بادا چې نفس ما پلازا اکذ لا تذهب الدنيا نزي دنیا لکه دم غلط نیتو دا غم نیت غلطو په یو بل باندې او سخت دي خلک او سبې مون کوتو دي دا کشل یو ګوندو بلی